چې کوم دی نوې رڼا دا مطلب چې هغه حدیث د صحیحیت نه ورته د قران مجید په تفسیر کې دا میدان هغه وهل دی د طریقې سره زمونږه ډېر زیات قوتونه بربادي امت مسلمه ته یو داسې نقصان رسیږي چې هغه ناقابل تلافي دی په دیو جنا سبا دې بنیادی قواعد اصول څه ضوابط دا غیز د کول پکار دی چې پای باندې موږ تفسیر او د تفسیر حالات معلوم کو مفسرین او پیجنو د مفسرین او مناهج پیجنو قواعد د تفسیر پیجنو ټول عمر یوازې ترجمه کول یا ترجمه د کیناستل دا دانشمندی نه ده اگر چې دا غي ضرورت او اهمیت په خپل ځای باندې نشته زمونږ علمیه دا چې موږ د قرآن مجید قراءات نه واقف یو نه موږ د قران مجید د ترجمه نه واقف یو او نه موږ د هغه تفسیر نه واقف او دا غي باوجود زمونږ د ادعا ده چې موږ په قران نه پوهیږو زه په دې نه پوهیږم چې یو قوم د قران مجید د قراءات نه واقف دی نه د قران په تفسیر څه پوهیږي یو قوم چې هغه ته تفسیر قواعد نه معلوم د تفسیر بنیادونه ورته نه معلوم او تفسیر سو وګړي او چې چا سو ویل د قران د مطلب په بیانو لکه واغې ته تفسیر وي دا لګیارې دور زمونږ داسې تیری زمونږ د دې دور اکثر او بیشتر مفسرین هغه د تیری گزار کوي بسر څنګه جوړ شي په دې وجه نه دا خو سلور یا پنځه اتواره به راشي زیات نه زیات به دی روزه کې ښکارا چې په دې کې دا ټول بحث کول مشکل دي خو کم سے کم څه بنیادی خبرې او مخ درا شي چې تفسیر لپاره بنیادی قواعد سری او ساشنائی براشی کوی براشی چې د تفسیر لپاره د اهل سنت تفاسیر کم دي او د اهل بدع تفاسیر کم دي بیا له سنت چې کوم تفاسیر کوي باغې تفاسیرو کې د تفسیر په کم نهج باندې هغه لګیدل تفسیر القرآن بالقرآن کوي تفسیر القرآن بالحدیث کوي تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ و تابعین کوي او کله تفسیر بالرائے کوي تفسیر بالرائے بیا د قسم کې تفسیر بالرائے المذموم او تفسیر بالرائے المحمود ته دې پیژنګلې نه بغیر پته نه لګي سړی دا چې د کم تفسیر کومه درجه ده او د کم تفسیر کومه اهمیت ده دا بحث د دې لحاظ سره ضروری دی اگر چې ډېر سودونه به تاسو ته معلوم وي خو هغه به په داسې انداز کې چې هغه یو لړۍ کې نه وي پیرل شي ګډوډ معلومات وي موږ کوشش ولای چې دا معلومات یو ځای ته راوړو تفسیر او د مفسرینو اقوال د غي حالات دا مختلف سيزونو سره موږ مخ دراو آیتونه ما چې کوم ویلي دي دا د یو مقصد د پاره ویلي هغه دا چې امام ابن جرير طبري د دې دور چې زمونږ کوم منکرین حدیث دي دا غي عمره ټارګټ ابن جرير طبري دی کم خلق چې هغه د حدیث نه انکار کوي د حجیت نه یا کم خلق چې د حدیث مذاق وړاوي نو د هغې ټول نن تخته مشک ابن جریر دی او ابن جریر باندې هغې اعتراضات کوي د هغې اعتراضاتو بنیاد په علمه باندې ځان په دې خبره پوهول پکار دي چې د متقدمین علماو انداز داو چې کله واغی س اثر نقل کو یا به تفسیر نقل کو بالماثور یا به حدیث نقل کو نو دا غیر لپاره واغی سند بیان د اسناد علم دومره عام چې په حدیث باندې بعد حکم لګولو ضرورت نه پیښیږي دې چا مخه دې براغه چې عن ابي صالح عن الكلبي عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس خلق بپو شو چې کلبي کذاب دی ابو صالح کذاب دی لہذا روایت موضوع ده د دې ضرورت باندې ته نه پېښه د حکم ضرورت په نه پېښه هغه وجه دا چې د اسماء الرجال اسماء الرجال علم دا عام وو دا د متقدمینو طریقه و متأخرینو کې لانجه دا راغله چې کم کسان حدیث پڑھاوي ناغي ته د حدیث د اسناد هم پته نه سنن ترمذی پڑھاوي ک سنن ابي داود پڑھاوي ک صحیح بخاری پڑھاوي ک صحیح مسلم پڑھاوي هغه ته هیڅ پته نه چې دا راوي سو کو کله پیدا شو د چا شاګردو د چا استاد علمی مرتبه یې سره جرح او تعدیل لحاظ سره د د څه حیثیت دا زموږ علمیه را ده زموږ خلک د دې نه واقف نه دي د دې یو اعتراض کوي په ابن جریر طبري باندې چې دا دې شیعه دی بلکې ډېر خلک اوس دا وایي چې دا رافضي هم دی شیعه او رافضي کې فرق دی بیا جوابونه کوي خلک چې دا جی ابن جریر دوی فلان فلان بیا وایي چې مورخ جدا ابن جریر دی مفسر جدا دی دا ټول ګپې لګې سي دا د دې حقیقت سره هیڅ تعلق نشته ابن جریر د چا چې تفسیر دی دا غي ابن جریر تاریخ هم ده دا ډول یو سره دی خو دې په دې باریک خبره باندې نه کوي چې د خلکو د هر روایت سره اسناد لیکل چې کله سند لیکو ناغي خپل ځمواري پوره کړی ده هغه زمانه کې د اسناد یا د رجال علم د عام د دیو جنا چې کله به سند راغې نو خلق به پوه شو چې دا روایت صحیح دی که ضعیف دی که منکر دی که موضوع دی ورستو د خلکو دا علم لړ نو هغه په زیاده دی چې د خپل غلطۍ اصلاح وکړي د دین په اکابرینو باندې ډز شروع کړي منکرین حدیث نیاز فتح پوری تمنا مادی دی یو مشترک کتاب دی ابن جریر کو غری باندې او لیکل یې دا سنی دی کې شیعه دی په تاریخ کې چې کوم روایتونه د صحابه کرامو خلاف لګلې دي هغه روایتونه راغستې دي او زموږ مخې ته یې خېری یو سره چې د حقیقت علم نظری نه غیب د جریر د کنځلې شروع بلکې لوی لوی خلک به مصیبت کې گرفتار شوی اوس لوی لوی خلک بعض اهل حدیث حضرات هم دې مصیبت کې گرفتار دي د شاه توحید و سنت هم بعض لوی لوی خلک دې مصیبت کې گرفتار شوی هغه ابن جریر ترافیزی وایي هغه تحریرات شته موږ سره کتابونه شته د سیده عائشه رضی الله عنها د عمر په باره کې چې سوي دا ټول د دې تقلید کې د ابن جریر د کتابونو ابن جرير هغه په خپل تاریخ کې چې کوم اسانید سره ذکر کړل د تاریخ مقدمه کې هغه د هغې په باره کې لیکلي دي چې زما په دې تاریخ کې داسې واقعات شته دی چې هغه مکذوب فيه وي هغه دروغجن دي د هغې به د حقیقت سره د لرې هم تعلق نه خو ما هغه باسند په دې وجه ذکر کړي دي چې دا زموږ یو تاریخ دی موږ ته په دغه اساني دور رسېدل یو سره چې هغه عقل موجود نه په دې خبره پوریږي چې ابن جریر د خپل سر نه غونډه اړول دا لري خلکو کار دی اوس چې یو ګوري چې په تاریخ کې کم کم واقعات درستی او کم کم نادرست په زیر دی چې خپل اسلام کې ابن جریر ته رافضی او شیعه ول شروع کړي دا اصل وجه دا عبارت ده کوم ځای ابن جریر هر چاته د تفسیر کولو اجازه نه ورکړي او دا حقیقت هم دی چې هر سړی د مستحق نه دی چې هغه د الله د کتاب تفسیر وکړي حجت الله هل بالغتو یو ساده کتاب دی لیکون کې راغی او عام انسان دی شاہ ولی الله محدث دهلوی رحمت الله تعالی دا غي اردو تراجم هم راغلي چا چې د استاد نه ویلي والله هغه د حجت الله په ولس باندې پوه شو دا ګبه لوي خلک د یو انسان کلام باندې پویدل د استاد نه بغیر دا ممکن نه الله کلام چې دی قران مجید آیا په دې به هر څوک کویږي او هر چا ته موږ د اجازه ورکړو چې هغه د قران مجید تفسیر دی دا بنیادی نقطه ده پرویز یا دا هغه مرګري دا غي چې دا سړی بدی شي دا غي وجه سره راځي نور څه وجه نشته د پرویز مطالب الفرقان یو بنیادی کتاب دی بل کتاب داغه معارف القرآن دی بل داغه مفهوم القرآن دی او بل داغه لغات القرآن دی دا سلور وړه راغله کتابونه الف نه تر یې پورې وګوره پدې کې باندې چرته کې تفسیر حواله نبا پدې کې د قال النبي صلی الله علیه وسلم سره حواله او نو پدې کې د اقوال صحابه یا تابعین سره حواله په کوم بنیاد باندې کوي د عربي ډکشنري په زور باندې کله د اجازه چا درکړه اول مونږ ته هغه حقیقت هم معلوم دی چې دې سړی کس علمي کار کړي دا دنه دی دا بل چا کار دی تاریخ ادب عربي چې کم مصنف لیکل دی د هندستان هغه غریب سړی او ډېر عالم فاضل سړی دی پاغه باندې کار وکړو دا غي غل اجرت او مزدوري ورکړه لغات القرآن په دې بنیاد لیکل شوی دا د کتاب نه ابل چا لیکل کله چې کتاب دل ورکړ نه پچوم کې عالم و هغه کتاب صحیح انداز کې ولیکو د بیا پای کې خپل آرا ور داخل کړ چې هغه پیسې اغستې اهل علم سره د علمي اړې لري نو که تاسو پای کې سپو اخکاری نو دا وایي چې پرویز په عربه پوي دو پرویز هیڅ په عربه نه پوي دارنګه دې دور چې کوم جاوید احمد غاویدی دی موږ دوست ته تعلق مو دی اوسه زیرازی دل دی هغه عربیت نه واقف نه قرآنی عربیت څه شی دی هغه خوا کې مغرب دی دا سيزونه غلط دي د دې خلقو دا ابن جرير چې دی په مخه کړی دا غي وجه سره نه کړی ابن جرير طبري رحمت الله تعالی عليه دا زمونږه په متقدمین مفسرینو کې د اعلی پای مفسرین دا محدث هم دی تهذیب الاثار دی یو کتاب دی موږ سره شته یو انسان چې کله هغه وګوري هغه ته پته ولګيږي چې د فقاهت څومره دی د د قوت استدلال څومره مضبوط دی او د سره د حدیث علم څومره دی یو دا سره چې بیک وخت مفسر هم وي محدث هم وي فقيه هم وي او مؤرخ هم وي دا سه کسان کوم ځای پیدا کی دا سه خلکو سره همیشه ډېر خلق ناروا سلوک کوي سره خلکو ناروا سلوک ته اړ لوی لوی خلکو سره کوي زمونږ د علاقو کې چې کله مونږ لاواړو اهل حق سره خلکو سره چلو دا غوس لګوند خلکو کې شعور راغې ادراک راغې ناغه سختې بند شوې ورنه همیش د پاره بداو چې وهل به ټکول به سپیکر به ولا بندو جماعت نه وې شړل کور به ولا سودو قسمه قسم الزامات بو گاڑی والے چې با ځان سره بو ته گاڑی کې هغه باندې به فاین لګي چې دا ولې فلانه ځان سره سوچ دا خو هر زمانه کې اهل حق سره کیږي دا حق پرستو سره خلک کوي دا ځکه چې الناس اعداء لما جهل خلک چې کم سیز نه به خبرې نه دا غي سره دښمنی شروع کوي ابن جریر تو بری سره بهشک دا سه هغه پسې سره پراپګانډي شي نور هغه انسان دی سنبی نه دی عام انسان دی صحابي نه دی ما او تا کې چې کوم علمي خطاګانې دي علمي برایې دي عملی کوتاهې دي ابن جریر هم یو انسان او دغه موجودی پای لیکن د انسانانو تول چې کله سړی گئی دا پدې نه کې چې دا برایې سمره دي انسانانو تول چې کوي دا د نیکو په لحاظ حافظ زهبی رحمت الله تعالی علیه د یو محدث ډېر زیات بده ویلي نو بیا اخر کې لیکلي دي چې محدث هو کنه دا هم ممکن ده چې الله غو مخکوري بیا وی موږ د پکارداري چې موږ د یو سړي خوبه هم ګورو د بیا وی چې کومګه بل فرض دی وی غلطه یا بو غلطو یا درو غلطو د وجه یو عالم پرېږدو موږ سره به سو پد نه کدا یې سو عالم خو نشته چې هغه مسلور شپږه غلطه نه وي دا اوس د خلکو ذهنیت دی چې یو سړی نه یو غلطي شوی ده دا ټول کتابونه اوس ودی دا بیکار دی بار کیف ابن جریر تو بری سرا چې کم ناله کی دا غره دی عبارت ته وجرا کم چې زرم رایم دې کې دې موږ ته د قران مجید د تفسیر یو سلور بنیادی قسمونه دي هغه تفسیر نه کوم چې ابن تیمیه کړی چې تفسیر القرآن په لور هغه ځان تفسیر دا نوم مخره خلک به ځان لګیا دي کنه دا ځان ته پوسه کې تفسیر سو قسمه دا دوی سره کم کم تفسیر القرآن بالقرآن او بیا قال صاحب الحدیث بیا قال صاحب دا قول نه چاره دا ویلا مشبهه مجسمه ده ابن تیمیه ده دی وی ابن کثیر لیکلی ابن کثیر د مخ کې لیکلی دی قال قال ابن تیمیه د ابن تیمیه فتاوا کې دا عبارت موجود ده دارنګه اصول تفسیر باندې چې دا کوم وړه قاعده ده په قاعده کې انداز کړي ابن تیمیه نامه کې دا قول چانه ده قول دار راکم چې موږ کو چې کله مونږه د قران مجید تفسیر کوو نو زمونږ مخه ته ابن جریر وی دا درې یو قسم نه یو هغه چې باغې باندې هر عرب کوي یو هغه چې باغې باندې صرف الله کوي یو هغه چې باغې باندې علما کوي درې قسم لري هغه تفصیل کې ان شاء الله زه وضاحت کوم نه او بیا یو سلورم قسم بګې د سیدنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل دي چې سلورم قسم هغه دی چې داغه جهل جایز نه شي داغه نه بے خبری جایز نه اگر چې عبد الله ابن عباس ته منسوب کم سند دی ذکر کړي نا سند ضعیف دی لکه کې انقطاع دا ابو الزناد یو راوی دی داغه نوم دی عبد الله بن زکوان دا تابعی دی دا تابعی نقل کوي د رستنه خبره د سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه لیکن دا زک عبد الله بن زکوان چې کوم دی ابو زناد دا ډېر کشر دی محدثین لیکي چې د او د سیدنا عبد الله بن عمر د دې ملاقات هم سره عبد الله ابن عمر وفات شوه دی په 73 هجری کې او عبد الله ابن عباس وفات شوه دی 60 61 63 پورې اختلاف دی پای چې 63 یې مونږ واخلو نو چې عبد الله ابن عمر سره ملاقات نه شوه عبد الله ابن عباس سره به شي نه شوه لہذا دې کې انقطاع او منقطع حدیث چې غوي هغه ضعیف روایت ضعیف دی لیکن کم مطلب چې بیانې نه مطلب صحیح دی یعنی کله کله داسې وی چې روایت خو ضعیف شي لیکن کم مطلب چې بیانې چونکه هغه سمرفون دی عبد الله ابن عباس ته منسوب یو قول دی د علم لحاظ سره لاغه پیژنګلو ضروری ده نو دی وجنا کدا قول کمزور هم شي نو سفارت نه ورځي دا په زمره کې نه راځي چې من قال علی ما لم اقل هغه زمره کې دا نه راځي بار کې ټولنه مخ کې مونږ دا ګورو چې یو شعر دی خلق وی هغه تاسو اکثر درسی علما دا غې نواقفي چې ان مبادی کل فن عشرہ دا یادو بګاری ډیر پاره چې تاسو پټولو سونه بیا پوهیږئ ان مبادی ثم الثمره د هر شرعي علم مبادی چې کوم دی هغه لس شرعي علوم چې څومره دي دا غي لس مبادی هغه لس مبادی ما مونږ دي او شریعه علوم هغه ما پرېکړه نشته دی تاسو کې بیا پکار دی چې یو کس ذمہ داری واخلي او دا یو بل لا دې فوټو کاپي وکړي دغه دا مبادی د علوم شرعیه علوم شرعیه کم کم دي دا غي مبادیات سری بنیادونه سری دا پکار دی چې تاسو علم کې دا موجود دي چې ان مبادی کل فن العشره د هر دینی فن بنیادونه چې کوم دی هغه لس الحد حد مې لاغي تعریف حد په معنی تعریف والموضوع چې کوم علم تکه مثلا موږ علم التفسیر وایو و بیان و معانیه و استخراج و احکامه و حکمه تفسیر آل علم تو ہوئی چې پائے باندې د الله د کتاب فهم کو پیژندل شي فهم کوم کتاب تورات زبور انجیل نه دی نه المنزل علی نبیه محمد صلی الله علیه وسلم کوم چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړی شوی دی و بیان معانیه او دا غیر د معانی وضاحت شي معانی بیان دا تفسیر او فهم دی یو سره چې په تفسیر نه کوي یا په معانی د قران هم نه کوي دا معانی د قران دومره هم تابع دی چې په دې باندې نحاس دارنګه فرا ابو زکریا فرا زجاج دی غټ غټ کتابونه لیکلي درې درې سلو سلو دا معالی القرآن ما دې کوم سل کو دوران لیکل دی کما دې دې زیات خیال راځي په زیر دې چې زمونږ شاګردان نور تفاسیر کتل شروع کی هغه دې کتابونه مطالعه شروع دا د متقدمینو تفاسیر دي ډېر داسې سوزونه چې زموږ د خلکو خیال لای چې دا فلانکي شیخ تفرد دی یا دا خصوصیت دی دا ترجمه کړل د چان راغلی دا لیونی دی ما عجیب عجیب خبرې وی دا زمونږ د مشرانو دا کمال پوره دی چې هغه په تیرو کې د قران مجید رڼا ولکړه دا کمال پوره دی نو دا مو وایي چې دا شی بل چا نه کوي دا چې کوم سړی پوهېږي او هغه تفاصیل مطالعه کړي او ستا د خبرو پورې خان دي غلو نه کوي خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې غلو ناروا ده د سیدنا عیسی علیه السلام په باره کې خلکو غلو کولا قرآن مجید دا غیر تغلیب کړل خلک یې پابند کړل چې تاسو به غلو نه کوئ مصیبت دا دی چې زمونږ مشران هغې د یو تفسیر یا د یو قیدې یا د کلیې حواله نه وکړه د هغې غلطي دا وشوه ده په تحقیق په ژبه کې دی ته علمي خیانت دی موږ هغې ته خاینې نه شو ویلی ځکه چې د هغې به شاید دغه اراده نه وي خو د وخت د کمي د وجې به دغه یو روا روی کې به هغې ترجمه وکړه ورسو د کشرانو غلطي دا ده چې دې ته خپل استاد بالکل نه ښکاري او چې هغه څه ویلي نو بس هغه دا د ښکاري چې لکه د کاڼي کرښه د هغه خوا دېخوا کېږي هغه نو ده کمال د هر چا په استاد کې موجود دی هغې نه امکان نشته خو دا قسمه خبرې کول د خپلو شیوخو په باره کې دا اسمان ته خېژول خوند نه کوي پکار دا چې سړی د دې کتابونو مطالعه وکړي بل خاص چې کوم کتاب دی بل خصوص معانی القرآن باندې ډېر لکار شوی د زجاج او د فرا دا درې بنیادي کتابونه دي زجاج فرا فرا بغینا ابو زکریا دا درې معانی القرآن چې چا سره نه په قرآن مجید کوي دې چې دې کړه خبره نه لري اما ترجمه دې د قرآن معانی مطالب وته د قران مجید مطالب سړي دا دغه نه بغیر نه کوي سره معانی د قران دا په ذیل کې راځي د سشي تفسیر و استخراج احکامه و حکمه د قران مجید احکام او د هغه د حکمتونو استخراج دا تفسیر لاندې راځي تفسیر تعریف څه شو تفسیر هغه علم دی چې په هغه باندې د قران مجید فهم انسان کې راشي دا غي د معانی پوه راشي دا رنګي دا غي د احکام او د حکمتونو استخراج یو سره کولی شي نو دا سره مفسر جوړې دي شي او د علم دا علم التفسیر دی اوس دلته کې زمونږه د اخري جملو تراشه استخراج او احکامه او حکمه استخراج د احکام استخراج د احکام نه موږ دا مطلب غسته دی چې ګره ګندې فقهي لحاظ سره د قران مجید نه کم احکام مستنبط دی وجه نه احکام القرآن په نوم باندې غنو خلکو کتابونه لیکلي احکام القرآن د قرطبي دی حکم د جمع تفسیر قرطبي وایو ترینم د الجامع لاحکام القرآن تجساس تر احکام القرآن د ابن العربی تر احکام القرآن د امام شافعی رحمه الله احکام القرآن امام بهتی جمع کړل امام شافعي کتاب نه ده بعض خلق نه پوهیږي غلطه سره هغه دا ولګي مفسرین باندې چې کوم خلقو کارګړې اکثر او بیشتر هغه احکام القرآن للشافعي وي چې کوم چاپ شي پاغي هم لیکلي احکام القرآن للشافعي مینس کې مورخین لیکلي دا چې امام شافعي په احکام القرآن باندې کتاب نه لیکلی دا کتاب امام بهقی د امام شافعی د کتابونو نه کم کم ځای کې چې کم کم حکم استنباط کړي هغه راجمع کړي دی هغه ته احکام القرآن وایي لکه خلک نن سبا وایي تفسیر د ابن قیم ابن قیم تفسیر نه لیکلی خو کمو کمو کتابونو کې چې کم کم ځای کې د کمو کمو آیاتونو هغه سره استدلال کړی هغه تفسیر کړی بعضې خلکو جمع کړی په چا رسایلو کتابونو ته هندستان کې عالم ولا هغه رسایلو کتابونو ته هغه یو ځل کې التفسیر القیوم پر قیم پرم کتاب ولیکو ته چا رسایلو کتابونو ته نو چا په سوال له سوال ځل کې کتاب لیکل اوس چا په لس لس ځل کې په دې خلک نه پوهیږي چې ابن قیم کوم یو کتاب لیکلی دا اړو کې لیکلی دا غټي لیکلی دا درمیانه لیکلی په یو نه لیکلی دا خو ار یو سړی د خپل پوهې مطابق د خپل مراجع او مصادر په بنیاد باندې سې کتابونه نه اخذ کړي دا هغه هغه ته منسوب دي او دلته کې یو بنیادی خبره را شو چې کله موږ احکام القرآن ذکر کوو او دا فقهي احکام دي یو دې کې د اجتهاد دخل راغی احکام اجتهادي دي نو آیا دې ته موږ احکام القرآن ویل شو یعنی هغه احکام چې د قرآن نه مستنبط دي د استنباط کې دوه بنیادی خبرې دي یو دا چې هغه نیخ پنیغاب هر یو اوریدونکو پای پوېږي چې دا قرآني حکم دی مثلا قرآن مجید دا فرمائی کہ اعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا پدے کے دو واضح حکمنا موجود اگر تو سب علم ضرورت نشته د اجتهاد ضرورت نشته یو دا چې واحد لا شریک چې کوم الله دې دا غي عبادت کوي یو دا حکم دا قرآنی حکم دی اجتهادي حکم دی او دویم ولا تشرکو به شیئا الله سره هیڅ چیز مشرک اجتهادي حکم نه دا قرآني حکم لیکن دا د کوم کتابونو چې ما ذکر وکړو په دې کې خو په ډېرو مسایلو کې فقهي لحاظ سره اختلاف دی د دې وجنا متقدمینو کې ډېر خلک دا سشتره چې هغه دې کتابونو ته احکام القرآن نه ویل غواړي دا احکام القرآن په اختلاف نه یعنی هغه سزونه چې هغه نیخ پرې او قران مجید بیان کړی دی احکام لکه لا یزنون یا قران مجید فرمایي ایمان والو تاسو شراب مس کې ایمان والو سود حرام ده په دې احکامو کې چا سره اختلاف نشته د ویلو مقصد دا چې اجتهادي امور آیا احکام القرآن کې راشي دا موږ خلک دې خواله نه ورځي په دې بحث پکار دی دغه کلا قرآنی احکام چې بیا خو دې اختلاف وکړي حال دی چې اجتهادي سوزونو کې اختلاف کې دي شي نو دې ته موږ داسې ویل شو چې احکام القرآن المستنبده من القرآن بدلائل فلان ده د فلان کی عالم یا د فلان کی امام د دلایلو په بنیاد باندې دا د اجتهاد په بنیاد باندې د قران مجید نه مستنبط مسائل اوس دا سوال تړي راځه پورې ختم شي چې کله موږ جساس کتاب ګورو بل فرض نو جساس خدا لکی چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر نه کړی شوی اسوک چلاوي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر کړی شوی دا سره غبي دی پوریږي نه ودا کوم حدیثو کې جلادی نو دا من وضع الملاحده دا بعض ملحدین دا روایت نه جوړوي صحیح مو ویل چې سړی دا وایي چې دا احکام القرآن کې لري دا قرآني حکم دی دا اختلاف چې راشي دغه ځای کې راشي اوس قرآن مجید نه خدا معلومي چې سحر په انبیاء علیهم السلام کې دي سحروا اعین الناس واسترهبوهم موسی علیہ السلام باره کې هم راځي کړه چې دا هغه نظر هم دوکه وخوړه هغه هم ویرید اوس که سحر په نبی باندې اثر نه کوي د جساس د وینا مطابق ځکه چې حدیث کې راغلي دي قران سره ورته وي دا نه چې په دې کتابونو کې څه لیکلي دي کنه قرآني حکم دی دا قرآنی اجتهادی احکام دی قرآنی اجتهادی احکام دی د مون ذکر ورا خاص کر صلات الخوف او صلات السفر جساس کې مو ګورا قرطبي کې مو ګورا ابن العربي سره مو ګورا د دې چې کم مذهب کې اختلاف ته لاغه اختلاف هم موجود نو کدا نیخ بنېغه د قران مجید نه مستنبط نه دی کې اختلاف ولري یو شی چې نیغ په نیغ د قرآن مجید نه مستنبطي پای کې د عقل دخل نه نه کې اختلاف نه او بالکل یو شان دي مثلا قرآن مجید فرمایي دی قل هو الله احد او یا الله ایک کیو دی تر قرآن حکم دی توحید اوس دی قل هو الله احد سره اختلاف سو مسلمان کولی شي دې سره هیڅ مسلمان اختلاف نشي کولای چې قل هو الله حد سره اختلافي نه وليس بمسلم او مسلمان دی په دې باندې ځان کو یول پکار دي چې زمونږ دلته کې د استخراج او احکامه مراد فقهي احکام نه دي اجتهادي احکام نه دي مراد ساده احکام چې قران په دې آیت کریمه کې څه شی جایز او څه ناجایز مثلا د عباد الرحمن تاسو تعریفونه ګورئ نو قران مجید دا غي او صاف چې وایي نو وایي لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کرام اته ایتو دا هډی دا باقي وساده ہے میرا څه حکم ملو شو د مسلمان د شان لایق دا ندي چې هغه مجالس د زور ته حاضر شي یو ځای دروغ ویل کیږي شرک ویل کیږي ټنګ ټګور کیږي زو هر هغه سیس ته چې هغه دغه بنیاد په باطل باندې چې پاره باندې شیطان رضا کی هغه ته وایي زور خدا عباد الرحمن صفت دارې چې لا شهدون زور هغه د زور مجالس ته نه حاضرې و اذا مروا باللغو مروا کراما او وجدت الله ری پداسي او مجلس باندې چې پای کې دا حرکتونه داغي زی خدامن بچاته هو پاګه لار زی لار نه پری دی خپل نظر حفاظت کوي نو څه حکم معلوم شو حکم دا معلوم شو چې مسلمان د زور په خوا کې کتیریږي بل فرض نو د ځان بچکون کې راغی نه وکړي دا ساده حکم در قرآن مجید د دې زمو چې کوم تفسیر کو چې استخراج او احکامي د احکام نه مراد فقهي احکام مستنبطه نه دي مراد فقهي احکام مستنبط نه دي مراد لکه چې یو اختلاف دی کاغه قرآني حکم نه پکار دی چې په کې اختلاف وینا اختلاف چې اجتهادي پیدا شي نه پته لګی دا چې هغه یو عقلي څه دی حکم حکمتونه د حکمتونو لپاره بیا سره کتاب ګوري کنه کنه حکمتونه دا وحي کیږي د حکم او وحی نه کیږي هغه لپاره په کاردارې چې بعضي کتابونو مطالعه وشي پای کې بنیادی کتاب دی د امام غزالی رحم الله احیاء علوم الدین دا د واعظ کتاب نه دی دا د حکمت شرعیه معلومولو کتاب دی زمونږه مسله دا چې مونږه د یو کتاب په فن نه پوهیږو اهل حدیث او دا کتاب بالکل پرې خره ولې غزالی صوفي تصوف نو ګورل په دنیا کې ما ته داسې یو کتاب وخایې چې پای کې څه غلطي دي سوا د قران مجید هر هر کتاب کې سره څه خامی موجود ده د یو خامه یا دو خامو د وجې خلق د علم نه ځان نه محروموي په تصوف مخ په لوګنه رسول به تصوف خو کوم حکمت چې هغه لیکلی دی هغه حکمت واخله زمون خلق هغه اخیستی د وعظ په بنیاد باندې دا واعظ دي ها هو بګی او پاره واس کې چې هغه کوم موضوع روایتونه نقل کړي هم بیانې غزالی محدث نو په دې وجہ دا په کتاب کې بعد بشمیرا موضوع منګړت مناکیر روایتونه موجود اهل علم پای کار کړی تاج الدین سبکی طبقات الشافعیه الکبرى کې مستقل رساله لیکلو هغه وخت کې ویلي څوک ځوان پکاره چې پاره حدیث وکړ په پیډیم کې راشي په هغه کتاب نه یعنی هغه غلطۍ کې چې هغه کړی دی د حدیث په وخت بشمیر په سعود روایتونو په سعود روایتونو دا کتاب چاپ شوی د احیاء علوم الدین د پس او هامیش کې هغه لګي دا حدیث موضوع دی دا دا سره دا دا سره دا زمون خلکو سره ټایم نشته اصلي علم د پاره دا اصلي علم دی حکم د شریعت چې موږ ګورو هغه د امام غزالی رحمه الله دغه کتاب کې ډېر ښه کتلی شي دا کتاب یا فارسی ته کړل تلخیص یې کړل دا غي د کیمیا سعادت نوما مختصر کتاب دا کیمیا سعادت اردو ترجمه شوی دا پښتنو لا کتاب په لاس ورانه کیمیا سعادت د دې نو مگر اپټ کولان نه بګیر تعویذو نړک او تعیزن هم تشی انسی دی یا بدو ہے پکی لکل دی یا شدادی لکل دی انسی لکل دی دی غالی چشمیر نو یو جشان جمع را دی داہی چشمیر ہم یو شان جمع را دی داہی چشمیر ہم یو شان جمع میں تی بیٹھے اصول مانے لکل دی یعنی داغه د کتاب نوم یو شرمو داخه کتاب دی د شریعت د حکم او معلومولو لپاره د مولا تعالی رحم الله چې کوم ملفوظات دي یا هغه مواعظ دي په کې ډېر زیات علم دی دې لحاظ زمون خلک هغه نه ګوري هغه وګوره دا کتابونه ولټوي اله ټایم ورکه اړیر په اسانه باندې لګیدې شي داغه ملفوظات کافی شل ملي جلدونو کې موعظه هم دغه ودی ما اکثر غدلې او ډېر بچپای نه زه مولا شیخ علي رحم الله را واقع وم زمونږ نکاح زما د مور والد صاحب مولا فضل الرحمن صاحب الله یې دواړو وکړي هغې له به راتله رساله الفقه د دهلي نه به راتله هغه زمانه کې او ما ډېر په بچپنه کې کچي پکي جماعت نه وه د هغې لوستل شروع کړو الف قال سره بیا ډېر مدرستو چې کله پابندې ولګي دي په ډاک وای د هندستان نه نو دا الف کا دفتر چې کوم دی کراچۍ ته منتقل شو بیا د کراچۍ نه ما ځان راوخته الف کا رساله والله تعالی رحمه الله اختلاف یو ذات ته جا سره اختلاف لګي یا غیر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باقی چې څومره خلک دا غي نه خې خبره اخله چې کوم شی غلط دی وایي اوس دا نه چې دا دا د موږ د چانو واسطه نه دا مطلب چې اې ټو زیډ هغه ومنه هغه نه دی دا سره هیڅ چا باره کې رویه مساده دا موږ باره کې مساده پولیس سره باره کې مساده انسانانو د پاره اصول لري چې ما من احد الا یوخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا الا صاحب هذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه د هر سړي بعض اقوال به مونږ خپل بعض وکړي دا هم نه وایي چې فتوق من عباد الكتاب وتکفر عباد انت الكتاب د الف لام سره پاره ده الله کتاب یاد دی انسانو کتاب نه یاد دی بدعتیان بتا دا و چې ګوره فتوق من عباد الكتاب الکتاب ویل دی د الله د کتاب بار خبره منه د انسانانو کتابونو کې چې کوم شی صحیح دی هغه واخله چې کوم شی غلط دی نه هغه پرې په دې باندې زمون خلک د ډېر لوی علم نه محروم شو د مودودي صاحب کتابونو ګورولې ما مودودي اوس خلک له په دې اړه لګي مردودي ورته اختلاف زمونږه مشتري هغه کار دی مالي کتابونو لیکن دا دا مطلب خو نه چې هغه د خوبونو ته انکار وکړي هغه خوب هم شته په جهاد باندې چې کوم بنیادی کتاب هغه لیکل دا غي مثال څو پیش کول شي اوس خلک وایي جمعیت علماء اسلام ولا کسان وایي دا کتاب اصل کې دا سید حسین احمد مدنی رحمه الله از جمعیت کې چونکه چاپ کېده باندې دا غي ایډیټر و دا د خپل نوم سمجھ الله غل ډیر وکړو دا جدا نه چې هغه غلطي شي دی لیکن هغه غلطو باندې کافر شي نه دی دا کفر ټاپې مله لګیا وو نه غلطي دي هغه کافر نه هغه مسلمان سره دی په سود باندې چې کوم کتاب هغه لیکل دی دا غي مثال نشي پیش کړي د دور کې د سود متبادل نظام سره دی دا غي پیش کړي تقی صاحب هوس راغی پیش کړي دا نه مطلب چې ګنې مونږ یو عالم دا غي یو مسله کې اختلاف شروع کړي ګنې مونږ دا بالکل د اسلام نه وارد یا مونږ د چا تعریف وکړ څه مطلب چې مونږ پیغمبر و نه اصول دا غري چې دا هر انسان څه خوبي څه خامي بعضې سوزونه به د هغه صحیح وي بعضې به غلط وي کوم چې صحیح وي سړی کوشش وکړي هغه واخلي کوم چې غلط وي هغه پرېږدي غار کیف د امام غزالی رحمه الله یا د مولانا مودودی یا د احمد رضا خان احمد رضا خان فتاوا تاسو کتل دا نن چې کوم علماء دیوبند دیوبندي اندان دوی شرمېږي نه سجده تعظیمی جائز غلي کتاب کې لیکلي چې چا دا احترامن سرخ کته کول جائز دی او سجده کول جائز پدې دي چې یوسف علی السلام درونو سجده کړو دا دی ونه لګی کتاب ملائکه آدم علیہ السلام ته سجده کړو هغه سړي مستقل کتاب دی رحمت رضا خان دا ټول ورته عجیب عجیب نمونه دي حرمت سجده تعظیم په نوم باندې کتاب هغه ورته خدای کې موجود دی خدا دشمنه موږ دې ته رسول یو اختلاف خلق د خلق رائے سره وي ذات سره نه وي موږ ته دا خو دلی شوي دي چې اختلاف په ذات سره کوي د هغې د وجې زموږ نه علم وځي بار کې دا خو موږ راغلو الحد ته تفسیر کې تفسیر حد سره التفسیر علم یعرف به فهم کتاب الله المنزل علی نبیه محمد صلی الله علیه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه چې دا سيزونه چا کې موجود شي هغه ته مفسر وایي خو چې کله موږ یو علم کو نو دا غیر لپاره بیا موږ بل خبرم کو الحد والموضوع موضوع وایا کوشش دا کوي چې دعا د صحیح مخرج نه ادا کوي دا کوم یو شی چې چلېدل چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا نه مصیبت یو ګرځي ما دې باندې کوزه کار کړل ته کافي کار نه وکړل قران مجید کې داسې الفاظ سره چې هغه ضاد تو زواد وې غانو کار وړې خراب شي وما هو على الغيب بضنين خلک څنګه وایي ما هو على الغيب بضنين ما الفرق بين الظنين والضنين ولې خلک کتابونه لیکي ما ټول ډاونلوډ کړی نت نه پرنټ کړی هم دی مجلد کړی هم دی الحمدلله ډول په غزل هم دی ذلیل ګمانی ته وایي او ذلیل بخیل ته وایي ما هو الغیب ذلیل چې ته وایې معنا شو پیغمبر د وحی په باره کې ګمانی نه دی یعنی ګمانی نشته چې وحی ورته راغلی ده که نه راغلی کله چې معنا دومره ځای ته ورسېږي دې ته لحن وی او لحن جلی ورته کې خفي ورته قاری صاحب دی وایي جلی څه دا خبره هم غلطه ده زه دینم بحث کوم چې آیا شریعت د دې اجازه ورکړي چې سړی دی د مجبورې د وجې د دوات په وجه د دوات په ځای باندې زوال وي یو ډاکټر په دې کتاب لیکلی او زه ګورم ان شاء الله موقع ملو شو نه ترجمه وکړم چې دا خدای خلکو قول لې چې هغه د شریع علوم سره واقف نه دي دا د بعضې معقولیانو رای ده په هغې پېښ کړې ده چې کله هغې خپل ټول عمر په منطق کې فلسفو کې او په دغه غیر شرعي علومو کې ورتېر کړل نو دا قول هغې وکړو چېرې مونږ ځواب نه شو ویلی ځواب به زه ووایم دا چرته کې فقها او کراغستی به لاغي مراغستی لکه ابو الحسن اشعری موږ ټول لري خلک ډېلوي امام دی ډېلوي امام دی خو د حیات النبی دا قول کم دی کوي خلک دا خو د اول هغه قول چې هغه د حیات النبی ورو قائل نه تفسیر الهلمانی کې لیکلي د نصفی حواله سره چې د ابو الحسن اشعری چې کله معتزلی وو ناغه ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات شوه اوس د نبوت حکمی دی حقیقی نه دی هغه شریف ول بیا رست خپل ځان باندې د پردې چول لپاره هغه قول کړي کوم چې نن یې کوم غټه کړي وو چې حیات حقیقی سره ژوند دی دا مخکې غلطي چې کوم غړ ولې او سلويخ کاله پورې معتزلی وکړه ول اعتزال هغه قول مشهور شو مشهور شو مشهور شو په دې وجه خلکو دا ولسان شری تنقیدات کړی دا د خلکو ته معلوم دی ابن فورک دا شاګرد د امام قشيري د امام قشيري رساله د مازرا شکایت او اهل سنت په کې دا ټول تاریخ لیکل دا بیا څه جګړه جوړه کوي حیات النبی او وفات النبی بس مطلب نه ده دې مسلې اختلاف په دغه ځای کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات شو د وفات نرستو د نبی دې کنه ده په دا ولسنه شریعه ابن فورک را را و چې نه ده رسول بیا ابن فورک پېښې د بادشاہ مخ کې په هغه ځان باندې پردار جوړې دا او دا قول یې کړی چې نه اخو ابد الاباد د پر دنیوي جون سره ژوند دی دا لاسه غلط آرائی د باز خلکو دا مشهور شي خلق بیا غیت اهل سنت ته نسبت دي د اهل سنت رائے هغه دا کوم چې حافظ زهبي لیکلی دا کوم چې حافظ ابن حجر اسقلاني لیکلی دا چې په قبر کې جون هر چاته برزخی حاصل دی لیکن چونکه انبیاء علیہ السلام عام انسانان ندی لہذا داغی برزخی جن با اعلا او اولائی اب آفزن وزین منور استنبادات میں دوس زمونږ لکه عجیبه عجیبه استنبادات دي چونکه حیات دنیایي دی لهذا ښځې سره څوک واده نه شي کولی قرآن دغه وجه ښودلې ازواج امهاتهم لان تنکیو ازواجو من بعدی ابدا قاسم نانوتوی رحم الله تپوس شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میراث له تفصیل د سیدنا ابو بکر صدیق نه مطالبه شوی و نه ویلو قال ابو کې سیدہ فاطمه تپوس کړو نه چې مال ولې برخه نه راکې آی ورته اور د سره چې دا روح فضل کې راځي مګلې شوی خارج شوی نه نه قال ابو کې ستا والد محترم ویلی دي چې موږ د انبیا وړل یو لا نورس ما ترکناو صدق مونږه زموږ میراث نه تفسیر دي مونږ ته سپریګ دو هغه صدق دی قاسم ناوتی سره انبیاء کے ارواح کا اخراج نہیں ہو دا چا و چې قاسم نانوتي مسلمان نه دی عجیب خبره دا غلطه وي دا غلطی دا یو اجتهادي غلطی ده الزامي جواب هغه کړی دی د یو شیعه د غلي کولو لپاره اوس په کار راو چې حدیث ویل چې د انبیای کرام علیهم السلام میراث نه رسیږي دا یې په ځای کې دا ویل چې د انبیاو د ارواح اخراج نه کیږي بیا به څنګه او کومه قائل شو د دې جره دا حیات برزخی دی یوازې مو نه قائل ابن حجر اسقلانی عبارات ما بیگا کتلیم دی او لیکلی دی چې حیات انبیاء علیهم السلام ته حاصل دی هغه الفاظ دی لیست حیات دنیویه بل هی حیات اخرویه اخروی حیات ان خلکو جګړه جوړه کړه دا باندې خبره منسوخ شي دا د زواد او د دواد خبر را منسوخ شي دا چې ډک لرسه رسه رسه نو په زواد او په دواد کې یو ځای کې دی چې حالت کې لغون د موافقت ده مخارجو کې لغون د موافقت یو ځای کې دی درې واړو ځایونو کې نشته لیکن دلته کې دا عجبي شی دی قران مجید کې دا خالص عربي لفظ دی یا دا قران کې ضعیف نه دی ضعیف وایي خلک دې پورې خان دي چې تر اوسه د زواد او زواد جګړه دا مصیبت پیدا کړې دې متکلمین دا متکلمین چې دا مسله پیدا کړې دا دا خلک دا موضوع صحیح لفظ دی دغه موږ الحدیث الموضوع وایو لیکن قرآن نه لس پکاره چې هلته ولا حدیث الموضوع او په عربي تلفظ کې دا دوات ده نه کې زوات قرآن کې زوالین وای فی غلو مرضن وای ډېر داسې امثال شته ده هغه محد دا کم چې زم نحویانو په مستقل کتابو لګیږي او دا مثال نه پیش کړی د قرآن مجید نه تعربین مثال نه پیش کړی چې دلته کې دا لحن جلی راځي لہذا صحیح مخرج نه دعا د داکول پکار دي نو الحد والموضوع ثم الثمره موضوع د قران د دې تفسیر څه ده قران مجید دا موضوع ده یعنی د تفسیر موضوع څه شی ده قران مجید داغه د آیتونو شان نزول داغه ناسخ و منسوخ داغه معنی داغه مطالب ا موضوع د قران د تفسیر او دیم سین هغه ثم الثمره بیا د علم ثمره وسی وکړه چې دیني علم دی یو سره چې قران مجید باندې پوه شي او باغې عمل کوي باغې باقی نه ساتي او چې عمل او عقیده په ساتي نو آخرت کې والله اجر ورکړي سمات دنیوي فائدې بل دا چې کله سړی ته د علم تفسیر علم راشي ته تفسیر د علم نو واقفیت راشي نو دې بیا په قران مجید کې څوک نشي ګمراه کول دا موږ سره خلکو جګړه کوي باندې خبره موږ پریخي اوس کوونه ابا دې ویډیو ما چارو لګره زور سره زور صاحب د یو سړي په باره کې تعریف کوي دا چې دا ډېر ښه سړی دی هغه سړی د هغه نوم دی مولانا محمد ادریس صاحب شیخ الحدیث صاحب ورته وایي خلک چا څه دی د هغه تعریف کوي تقریر راځي او د هغه په تعریف کې وایي دا ډېر ښه سړی دی هغه کمالات بیانوي آخر کې وایي اشاره کوي مونږ طرف ته چې دی وایي چې حکم دارې چې اذا فرغت فانصب د مونږ چې فارغ شې نو بیا به دعا کوي نمونځ د فراغت نه غیر راځي چې سنت وکړي شي معلوم شو چې قران مجید نو دعا ثابت شو سنت وکړي اوس یو سره چې تفسیر نه واقف نه راوړل ته وایي چې دعا موجود ده دا څنګه حکم د قران مجید نه ثابتېږي چې ټول ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځل عمل نه کړو دا څنګه حکم دی چې په ټول صحابه کرامو کې یو صحابي باندې عمل نه کوي ته دې غلطه نه سره کله بچ کیږي علاوه بچ کیږي چې دې نه واقف دي دا د څه تفسیر دی اذا فرغت کله چې ته فارغ شې د په دې غلطۍ نه سره علاوه بچ کیږي چې هغه په تفسیر باندې پوری په تفسیر دې نه پوری په دې مصیبتونو کې هغه ول خلی یو اجتهادي امر ته د قران حکم وي دا قران حکم هره دی کبل فرض د قران مجید دغه مطلبي کم چې دې سیوان راوسته بیا هو مطلب دا دی چې کم خلک سنت پسې دعا نه کوي نه مسلمانان نه دي قران په حکم نه منل هغه ته وته بلاد نشو ویلې ته کفر ونه د دې علم فائدہ مونږ ته ده سمرا چې سړی په تفسیر کې د عملی غلطونه بچي تفسیر علم په دی وجه کول پکار دا هو د اوله کې بل له فضله و نسبت والواضع فضله د تفسیر نسبت بچا ته دی د سره بل جمله دا والوادع او د دې وزکون کې څوک دی د دې نسبت یو مفهوم دا دی دویم مفهوم یې دا دی چې د نور علوم سره د دې علم نسبت سره تعویل منه د قران مجید د آیاتونو وضاحتونه اور اس دوار یہ تعویل سے یو د متأخرین په لیس تعویل هغه دا چې د یو راجح معنی نه یو عبارت مرجوح معنی ته بوتل د یو خارجي یا د داخلي دلیل بوتیا متأخرین چې کوم تعویل داسې جوړي تعویل هغه دې دوی متأخرین چې د یو لفظ یو راجح معنی سره هغه راجح معنی هم مراد وانه دا غي په دې دا غي مرجوح معنی واخلو او مرجوح معنی د څه بغض عداوت یا فساد په بنا نه د یو خارجي دلیل په بنا باندې مونږه واخلو مرجوح معنی دا غي ته تعویل دی تو تفسیر وسیع نہ دے تفسیر دائے کہ اللہ شرک نہ بگی شرک سے شرک تو جی کہے شرک مونگل دکلو نہ مونگل لغت ترا دی تو بنا رہا کہ لغت نہ مونگل رہا دی تو شرک دا لغت سر سے نسبت ہے یہ تو ہوئی نسبت ہے تفسیر دا نورو علوم سرا سر نسبت ہے د نه معلومه شو دا چې تفسیر دې نه وي چې دا معرف القرآن په لته مفسر جوړ شي یا دا تفهیم القرآن یا جواهر القرآن په لته مفسر جوړ شي نه دا کې بنیادی علوم شته کوم بنیادی علوم چې یو مفسر لپاره د هغې وجود ضرور دی د ټولو علومو بانیان چې کوم دي بانی مبانی نو دا عجم دي دا یو ځان ته ما لیکل دا چې عربو با لیکل د خپل شان خلاف نه خپل تورې خلک واغی په قلمونو کې وښه هغه زمانه کې قلم د کمزوري سړي پېښه وو هغه ولیکل خپل غلامانو په ذریعہ وو او ځوانان خپل چې کومو هغه به میدان جنگ ته لېږل دې وجه نه د اکثرو شرعي علومو بانیان چې کوم دي بانی موالي دا عجم دي دا سازش نه دی دا غریبانو تاریخ نه واقع دي بس یو اعتراض خلکو دی وکړو بیا دا اعتراضونه زمونږ سکولونو کې کالجونو کې یونیورسټو کې عام مجالسو کې دا پرویزیان دي په دې خلک نه مني تار دا غینه تار کټ نه هدل شو و دا شی دا چې باندې پښته کړی خلک علمي لحاظ سره باشعور دي دې استعمال څنګه وکړي دغه په یو شی نصر لري کې بل فرض په دې باندې کار کړي نه الله بټول کافران په خو باندې ملکونو مراد چې دا د الله نظام نه دی د الله حکمت دا دی چې کفر هم چلیږي اسلام هم چلیږي خلق کې کې وا شعور پیدا ورغول او کې سره ډېر لته وایي نه نظر هغه ته یو د مثال نه ورکوم هغه د مثال نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا کې مال دو اندامونو ضمانت را کې ځاله جنت ضمانت یو جبر ما بین اللحیین وما بین الفخذین سوال دا چې دې جواب باندې مونږه قسم خبره ټول کې دي شي او کسره په دې شرک کوي کفر کوي مسلم دی اپو حال شو الله دا دې پیدا کړو دا پریټونه جوړو کار خبر دي دا کوم هله چې بدکارې کې دارې دراسل تل لګي بس نه نه حکمتونو خلاف کار دی سګي سره جوړ شعور پیدا کول پکاري چې یو سیز استعمال څنګه وکړو درست استعمال څنګه وکړو دلته هم دغه شان خبره ده نو بار کې واضح د علم الحديث هغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او یوازې تفسیر نه بلکې د هر فن چې کوم موږ سره خلق دی هغه غیر عرب دی علوم القرآن کې د ټول لخه کتاب بدر الدین زرکشی دی د زرکشی لفظ باندې سوچو فارسی لفظ دی دا ترکی دی عربی نه دی څو دغه کتاب دی هر هر کتاب ته تو ګوره امام بخاری به عربي نو امام مسلم عربي دی چې کوم علماء نه غي تاسو ډېر خصو نو سهل نو مو لګي حنیف نو مو لګي برکت نو مو لګي نه نه موږ زامنو باندې خلک یې علماء باندې ځان خوشاله هغه مزاج دغه هغه قلم قلم لګوته نه وشي دی وجنا عرب چې ګندي هغه د هیڅ علم مدونین نه دي صحابه کرامو د قران مجید تدوین کړو پورا نور جاد عربو دو اس شرعی علم تدوین نه تدوین د ټول علوم چې ته وګورې نه هغه نور نور خلکو دا زموږ شو فضله ونسبة والوادع یو ترجمه کولی د استاد خبر مې موټګر ده ټول تاسو ویل یا یو سره د قرآن مجید تفسیر کول غواړي نو بېشک هغه نه د سواد سره علوم وجود پای کې ضرور دی چې پای پوریږي نه دا تفسیر نه لګي او چا چې دا قسمه حرکتونه کړې دي دا یې غریبانو یې څه دي کړي بلکې دا کم تفاسیر زموږ مخې ته پراته دي هغه باندې معانی بیان بدی هغه دی ټیک ده به یې امام دی لیکن چې کم حدیث هغه پیشی نه موضوع دی دې تفاصیل کې راغلي دی بدی دنیا ته امام احمد رحم الله وزګ فرمایل چې درې سوزونه دي چې دا هیڅ بنیاد نشته او په کې هر شی موجود دی تفسیر ملاحم فتن مغازی اور فتن نهایت هڅه وکړه په تفاسیرو کې غلطۍ چې راغلي د هغې بنیاد دغه دی زموږ د دې دور حاضر د ټول نه لوی مفسر مفتي عمر شفیع رحم الله دا فن تفسیر نه دی بلکې فقه دا ټول تفسیر باندې فقهي رنګ غالب دی قرآن مجید دا غیر نظر کی البتہ دا اخلاق و دا فقی بنیادی مستدلات سغیر آغیر واقفیت حاصل ہوئی اور کمال سے رہی و بل طرف تا آغیر کی کمزور ہے مالی کمزور ہے دار آغیر کی کمزور ہے کہ اگر تفسیر کی مثلا قرآن مجید کی آیت کریمہ راضی چی دی زکاة ورگئی پدا سے حال کے ہم راجعون چی رکو کون حتی موضوع حدیث نکلے ہے سید العالی رضی اللہ عنہ چاہے رکو پا حالت کے بطمر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث موضوع زموږ استاد محترم شیخ القرآن غلام الله خان جواهر القرآن ډېر ښه کتاب لیکن د سید راز علاوه بن حاتم موضوع روایت پرې موجود دا ولې تحقیق نشته د تاریخ تحقیق نشته ابن حزم یو عجیب خبره لیکلې رحمه الله او سیدنا ابو بکر صدیق لا غنا زکات وانا رسته عمر تم وانا رسته قرآن وانا کوئی دا کسی دے ابن حضم دیر اخ خبر ہے قرآن نے استدلال دے قرآن نے استدلال لائے جو قرآن مجید خدا فرمائی چی دا امت مسلمہ ذمہ داری لگا چی کلا راگی حکومت راشی ناگی با دا زکات رسته دے اور دا حدیث دا معلوم دا چی سوک مرتد سوک کافر دا پا جزیرت العرب کی نباتی تفسیر مفسرینو ته کوم بحث دی دا ټول په کې شته بلکې کې نه نه سیوا ده ها پښتنو مفسرینو دا چې کوم د کوس کتاب دا موږ غلي کړی دا زموږ عام مفسرینو څخه نه دی دا د ماستر لیول لپاره غيو فیصله کړې یونیورسيټي کتاب ولیکي دا کسان غیرا کړ به دا موږ دا داسې نه و چې لکه موږ ټول مفسرینو باندې لګېږو دا په دغه شان یو کتاب دی بیا ډېر الله شهرت پرې وکړي چې دې موضوع چا کتاب نه لیکل زه اوس کوشش کوم چې انشاءالله دې کې مزید اضافه وشي او نور مفسرین هم په دې کې راشي اردو والا پښتو والا یو څه اوس ټول راشي دا دیو جوانی وایو زموږ یو مرګره ده هغه تا یو سړی ویلی و چې دې سړی زه یاد ولم چې په جواهر قرآن کې دا لیکي دی خپل استاد یې بچ کړی دی او نور ټول رب مخګل دی هغه ما ته نه ماره چې ما جواهر دلته کتل نه دی سره حسن ځنی دی سړی کنه حسن ځن زموږ دا چې هغه ودانی دی بیا ما چې دا ولیکه هغه مې کتاب ورکړ چې استاد حسن ځن موږ اعتراض موږ راخو دا خبره نشته زموږ استادانو کې غلطۍ کړې مونږ دا غیم نشان دی ګو دا الله په مونږ هغه خلک غنیو چې خپل استادان ته ملایک وایي دا غلطی ده په دې کتابونو کې الاستمداد دا غي مطلب دا دی چې علم تحقیق علم الحدیث علم الرجال د دې ټولو د قران مجید د تفسیر سره تعلق د یو سړي کې دغه پهلو کمزوري دا غنه ډېرې کمزورې خبرې راشي د عقلي بعض علوم هم د سره تعلق شته د شداد د جنت چې مې تذکرې نه خلک د عوج بن عنق کیسه گئی دا د عقل خلاف دی الاستمداد نه مراد هغه علوم دي چې دا غې نه مونږه رڼا اغستې شو معاون ګرځولې شو هغه مونږه د علم التفسیر هغه بیا هغه علوم دي کوم چې موږ ذکر کوو ان شاء الله او حکم الشارع د شارع څه حکم دی د علم په باره کې مخکاره چې قران مجید راغله څه د پاره دی د تدبر د پاره تدبر کله کې دی شي علاوه کې دی چې یو سړی لا د قران مجید د جبه واقفیت وی د قران مجید د معنی او تفسیر نه واقف نو حکم د شارع دا نه ښکاره معلوم دی دا مطلوب دی جایز نه دا فرض دی جواز ځان نه خبره دا فرض علم دی علم التفسیر فرض دی اوس فرض عین ورته وایو که فرض کفایه ورته وایو ښکارا چې ټول علوم ټول انسانان نشي حاصلولی دا فرض کفایه دی حکم د علم چې کوم دی هغه فرض کفایه دی دا به کول بګاری زمونږ د دې دور چې څومره خلک تراجم دی په کار راځي چې په دې کې یو مفسر هم پیدا شي مفسر هغه چاته وایي چې هغه کې هغه علوم جمعي او د هغه علومو په بنیاد باندې هغه قرآن مخکې چلول شي د مشرانو د آراو ګوټه راګو سیده خبره ده ته علم تفسیر نه وایي دا ولې مشران دي دا غي مشران علوم دا غي تراجم دا غي تفردات یا دا غي څه خاص وای زونه زوت کړی دی هغه بل ته کوي ته پوه نه وای د عربی چوکاټ کې دنه چې سره دنه پاتې شي عربیت په چوکاټ کې او د قران مجید تفسیر بنه تفسیر وایي سماره درې فضل نسبت واضح شپږ اسم هو دا اته دا نه او دا لس د دې علم مسائل سي علم تفسیر مسائل سي مسائل د غریب القرآن مسائل د قراءات مسائل د ناسخ و منسوخ مسائل د سبب نزول ابو العرفان محمد بن علی الصبان ابو العرفان محمد بن علی الصبان کوم خلکو چې الفیا د ابن مالک نوم اوریدلی یې لوستلی دا یو شرح کړی د اشمونی دا د اشمونی دا کتاب حاشیه لګی دا شرح یې لګی دا یعنی د شرح الاشمونی حاشیه دی لګل دا دې ته په دا د پای کې نه لګلی ته دې زه ما ته نشم له چې دا د کوم دی لګلی البته د پاکیده باندې یو کتاب لیکل دی پای کې د اشعار شته دی په هغه داسې نه نو بار کې وې دي کلم تحقیق وې دا کوم کتاب دی لګلی یو دا کتاب خو او ما چې څومره وکتل نو اکثر خلک د دې نسبت کوي شرح الاشمونی حاشیه کې ویل کېږي کې نشته دا غلط شوی دی هغه صرف دا ویل غواړي متقدمین چې دا سره محشی دی د شرح الاشمونی کم چې الفیه د ابن مالک باندې کتاب سره دا وایي ورسته پاکستانه آزادی کړی چې شرح الاشمونی حاشیه کې ویل کېږي کې نشته یره لشمونی حاشیه په دغه کې شته شامل کېږي وګوره الفاظ په کې ورکه نه نشته بلکې هغه ما هم کړو لفظ بل لفظ هغه کې نشته کتاب کې نشته البته یو مخطوط ته د لاس شته د عقیده هغه کې د اشعار شته خو هغه متن داسې نه دی مطلب دا دی لیکن الفاظ دغه نه دي معلومیږي دا چې دا بنیادی دا مونږه د تفسیر په اړه کې بنیادی خبره کړه دا استمداد لفظ کوم دلته کې و دا ما قدم پرې کړې برهان کې زرکشي لګیری چې استمداد ذالکا کم علوم چې هغه معاون دي په تفسیر کې من علم اللغه اول څه علم د لغت لغت کی بنیادی کتاب د ازهری کتاب دی تهذیب اللغه پکا راي چې انسان سره غوي او د پای کوي هغه لستل دی فارس ضرور شي خلک مثلث باندې سره کله کوي بیا کار آسان دی نه مشکلی بل فرض زموږ د خلکو لپاره غي په اخر کې فارس وګړي الهوایي ترتیب باندې هغه د سزا سره واغلې چې په هغه کې الهوایي ترتیب سره فهرست موجود دا بنیادی کتاب دی ته وایي دا ما سره کور مشته ذاتي تهذیب اللغت د ازهري دا نه ویل دا نه ویل بنیادی تک کی دا کم دی روزه القاموس المحیط ته لکه روزه باندې دا تاج العروس دا یې سره تاج العروس من جواهر القاموس د قاموس سره اشتقاق باندې کتاب د ابن درید الاشتقاق دا کتابونه اخلم تاسو چې د قران مجید لپاره دا ضروری دي تفسیر لپاره دا پیدا کړئ دا ټول لغت کې راځي اشتقاق بنیادی کتاب دی د ابن خالوی کتابونه دي ما ليس في كلام العرب کتاب ما ليس في كلام العرب هغه څه چې دا عربو کلام کې رښتنه نه ایوان مستقل کتاب دی دارنګه ابن خالوی اعراب 30 نصوبه د قران مجید د دیشو سورتونو اعراب ترتیب ابن خلای کتاب اره کار کتاب دی دا بصیرت پیدا کیدا وانه ول کتاب دی اشتقاق د ابن درید نهایت ضروری کتاب دی او وو سو سفو کتاب دی غټ ډېر د کار کتاب استمداد ذالک من علم اللغت والنحو والتصریف نحو او صرف کې بنیادی کتابونه یا خدای کې څلي ویلي دی علوم کې مسله لاره چې کله سړی را پړاوي را پړاوي نه دی په دې لپاره معاجم ملاوي معجم النحو په نوم باندې موږ رښتیا کتاب معجم الصرف هم سره دا کم چې تا ته موږ کتابونه خرید د دې کتابونو مطالعه سره سره تفسیر کې دا وسیله سره کی استمداد د دې علوم او وسی علم لغه نحو او تصریف او علم البیان دا علم النافع دا چې ته ورځینو بدی او بیان چا نه ورځي ته ورځینو قران مجید کې نه چلی دا چلو په ګار زمخشری خپل کتاب په دارې چلو ده پکار دی چې د مخکې دا فعلی واغستې شي په دا فعلی زمون خلک نه اخلي مختصر المانی زمون خلک وي اسه هوا واګي وي بس خبره خلاص د دې علوم اجرا پکار دی قران مجید کې آیاتونه ورکول پکار دي شاګردان لا چې د بیان او د بدی حواله سره نه بحث وکړي البلاغت الواضحه دې دور کې دې لپاره څه کتاب دی درسي کتاب دی خو کاش چې دا غي خودونه یو خسرې ملوي خسره دا وته چې کوي ټیکسټ باندې کوي د فن نه هم واقف وي او بیا دا ومي چې دا یې سره سره د اردو او د پښتو د بیان او بدیان هم واقف دا ډېر زیاته فائدہ کوي دا خواږه بنیادی طور قرآن مجید کې پدې آئینه برابر مسلمانی ته وای ته قرآن مجید خوونه والا یې واقف شي واصول الفقه والقراءات اصول فقه هم پکار دي اصول فقه کې راځي چې کوم آیت عام دی کوم خاص دی کوم حکم کې جزوی طور نسخ راغلی دی کوم کلی طور نسخ راغلی عموم او خصوص نه راځي دلالت النص اشاره النص اقتضاء النص څنګه چې جمل دی داسې جمل هم دی موږ پکې شاز نه دی شذوذ پکې نشته خو چې کم قرات دی بیا هغه قرات معنا کا وکړه استسعدون ولا تلون على احد معنا څنګه دی غلط دی قرات یو کې او معنا پر دا سوزنا دې ته توجه پکړه دا غلطې دي اکابرو نه بعضې مشران نشي پای غلطو کې ځان د خلکو د خندا کوم قرات سبا قرات عشرہ په دې خخ کتابونه شته مو سره اکتل پګار دي کسړې نور سړې شي کولای نو کم سے کم دومره دې چې تفسیر ابن کثیر کله وو نه پېګه د قرات پورشن وو ابن کثیر یو قاری دی حافظ ابن کثیر کړه لګي قال ابن کثیر زموږ کله کوم نه کوي مسائل قرات په جوړې دی ابن کثیر نه لګا ہے ابن کثیر نه لګا ہے لیکن ابن کثیر کا نام لے کر انہاں تو قاری ابن کثیر ذکر دی یو قاری ابن کثیر نے مجھے کہا لگا وہ قاری ابن کثیر اور مفسر ابن کثیر د قریشو په لغت باندې نازل شوی دی د قریشو لغت ان هاذان لساحران وو دغه د معذرت ضرورت دی ته معذرتونه کې خلکو ته چې دغه چې دا چلو دې کې دا چلو علمی جوابو کې علمی جواب دا غره چې دا په قرات سبا کې یو قرات ته د قریشو لهجه دلته کې دک کلا او قران دا غي په لهجه کې نازل شوی لہذا یې اعتراض ته قابل قبول نه دی عهد عليه الله باندې خلک اعتراض کوي رد کوي قرات نه چې واقع دي دا دا چې بما عهد عليه هو الله دغه هوا محذوف اپړ دی داغه هغه اعراب چې کوم دی عليه هغه اعراب هغه ته ورشه دغه دې ضرورت نشته چې موږ هغه نور جوابونه چې واقفیت د یو فن نه نو سره پای باندې خبرو وکړي شي دا ضروری ده دا زمونږه چې زه په دې گزارو نه خو دا غي سبب دغه دی چې مونږ ته واقفیت نه ځان نه نه خو جمال قران راځي هیڅ نه ورته دا قراءات ضروری دي ويحتاج لمعرفه اسباب النزول اسباب النزول هو هغه څه باندې بالکل ایستل دې ته ضرورت دی دا او ازر لشاره په فهم القرآن شاو الله به بدنامي رحم الله چې هغه لیکلي دي هغه داسې نه لیکلي اصل کې دا را چې کله څه آیاتونه نازل شي دا څه خاص حالاتو کې نازل دي هغه حالات ته اسباب نزول دي او دا اسباب نزول خو وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي او چې کله هغه بیانې نه اجتهادي خو نه دي حدیثي کله صحابه کرام بیان کی نو یو صحابي یو شای نزول بیان نه بل بل بیان نه بل بل بیان نه خلک دې کې تضارب دی تضارب نه دا اجتهادي سبب نزول یعنی یو یو واقع لیدل دا دا آیتونه یې سره تعلق دي بل ته بل واقع راغلی آیتونه یې سره ریلیټډ دي بل ته بل معلومه ده دا غلط نه دی دا ډېر لوی نادانی ده کوم کلتوب دی چې یو بل لرو بغي دا غلط دی یا ټینګ دا ټول صحیح دی په دا وخت کې دا اجتهادي پاتې شي نو سبب نزول بعض هغه وی چې هغه واقعي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی احادیثو کې چې کوم سبب نزول راځي صحیح بخاری صحیح مسلم کې هغه دا قسم دی پاتې شو صحابه کرام اجتهادي آرا نپائے کې امکان د صحت او د عدم صحت دواړو شته او په کې جمع ممکن دی اوس کله چې حالات مختلف شي نو زمونږ د پاره اصول دای چې هغه شان ته مختلف حالات اوس هم راشي نو دغه سبب نزول یا دغه آیاتونه آی خلق ته شامل دي چا چې هغه قسم حالات پیدا دي اکثر او بیشتر خلق دغه نه ځان یې خپل لپاره دا کوششو کې جاری وي چې نه دا سبب نزول خاص دی پاک دور په دا بلا حجت تخصیص څه کوم دی د تشاور الله اذر الله شاه ویلي دي په فهم القرآن تشاور الله دا مطلب نه دی چې سبب نزول بیانول ګندې ګناه ده ډېر دا څه آیتونه چې سبب نزول نه بغیر له حل کېږي نه معلوم القرآن کې دا غیر شمېر امثال لیکلي سبب نزول دا ضرور دی وفاق المدارس کې یو مرګري ما ته پوسو کې سبب نزول ما تاسو کتاب لیکل نه ولې دی وفاق المدارس په پرچو کې د آیتونو سبب نزول دا دی بیا سره پوسو چې څه مصیبت جوړ کړل سبب نزول پکې چاره اوس یو چار سفری نه کوي او دلته کې چې ته آیت کریمه سبب نزول ته روانې نه کوم ته پسې هه نه دی هغه دا چې پفا پفا د اسلام پاول کې تر ډېر لږ وخت پورې تر غزوه خیبر پورې د شرابو د حراموالي واضح اعلان نه په غزوه خیبر کې د دې حرمت راغی چراغ نو خلق ته پوسو کوم منکرینو ابای صحابه کرام ته پوسو کو چې زمونږ کمرونو شراب سکلی دي د حرمت نمک کې دا غي څه حکم دی نو قران دا فرمایل چې ایمان راوړل نو کاری هر څه خړلې را خړلې دي دا غي باندې څه ګناه نشته آیت کې تخصیص راغلی تعمیم ده که تفسیر څه تفسیر څه څه وجه پیدا شي د سبب نزول له وجه پیدا شي نن بلا عام نه چې نن یو سره تا ته خط لیکي چې او مسلمانان سخري نوکري دي په دې کې دې وخوري جایز نه لیکن چې قران فرمایي چې مسلمان باندې پابند دي سبب نزول چې نه معلوم نو سره مصیبت ته ورته قبله ته مخکول فرض دی په باندې قرآن سے فرمائی اینما تولو فثم وجه اللہ و سبب نزول چراکی مسئلہ بو اقضا حل شی سبب نزول لاغی لغری صحابہ اکرام بارتلو مدینه منوره نه څوک مسلمان نه چې دا غره تاسو یې مونږ یې کو د شپې ارچا خپل خپل اجتهاد باندې خپل خپل مونږ کړو ته یو هم کړی دا بل سحر کې بیا پته لګېدل دا دا سبا نه هوبه دلې چې سبا کم ځای نه راخی دي په زمونږ مغرب کې را یا مشرق کې را یا شمال کې را یا جنوب کې غیبل دیمون سره وسګو نو قران دا غي جواب وکړو چې نه ما تولو اي واغې پورې خاص ده بس کوم فائدہ سو مخکړه نه مخکړه انت بیا فقہی اختلافات دي چې په ټایم کې دنه پتو لګي نو موږ پښتاو کنيشتا ورستو فلان دي نه افقها اختلافات دي لیکن دلته کې دا شای نزول دک خبره پورې دی چې دی هډه رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی له هغه کې آیت نازل شوه معلومه دا شو چې یو سړي د خپل پوره کوشش باوجود د پوره تحری باوجود یو غلط جهاد ته مخ کړل او مونږ یې کړل ارستو ورته پته لګی را مونږ یې شوی ضرورت نشته اوس آیت کریمه سره شان نزول سره آیت کریمه واضح شو ته وی نزول دینا پماړه ده بلکې کوشش دا وکړي چې صحیح اسباب النزول جمع کړئ تاسو د دې آیت کریمه سبب نزول سره الاستیعاب په نوم باندې په دې یو ډېر ښه کتاب لیکل شوی دی الاستیعاب درې جلد یو نه عالم لیکل او هر هر سبب نزول سره حدیث لیکلی دی او د هغې نه بحث هم کړی دا روایت صحیح دی ضعیف دی موضوع دی منکر دی الاستیعاب دا دومره اهم مسله ده چې حافظ ابن حجر په دې باندې کتاب العجاب العجاب په نوم باندې اگر یا فوټو نه لګړې غالبا څه د کوې پور سره یا شاید فاتشي وي یا کتاب ته دګي په نزول الاسباب العجاب په نزول الاسباب ترجمه سره راشي دواړه مکس کی مکس کی اردو کې غالبا یو ځل د کتاب په جوړ شي مشکل به یې نشته ځکه دې کې داسې روایت نشته چې باید چا بحث نه کړو سبب نزول سره متعلق څومره آیتونه دي او څومره احادیث کی پای باندې واحدی چې کوم کتاب البسیط هغه محققین او پای کار کړو او کافی کار کړو دیش پیج دې باندې شوی دی په یو ځل باندې یو کس پیج دی ولا دا زمونږ په دې خلک خپه شي معنا په زمونږ درسي علما یې کار نه کوي ما سیوا دی نه چې بس یو بل د کافر وشو علمي کار وکړي د دې کتابونو دا کم چې را لاله ما چې تاسو ویل د دې کتاب کې بل فرض ترجمه وشي د دغه ځایونو ډېر به خدمت وشي نو علوم استمدادیه دا څو شو مونږ سره لغت شو نحو شو صرف شو بیان شو فقه شو قرائت شو اسباب نزول شو والناسخ والمنسوخ ناسخ او منسوخ قران مجید کې ناسخ او منسوخ دواړه دا بحث په خپل ځای کې وګورئ ان شاء الله سوجو په بار کې زمونږ د پاره دا کوم شعر چې ما وضاحت وکړو دا ضروري ده چې لس علوم دا لس چې کوم تعریفات دي مبادی دي د دې پوهه پکار ده اوس قران مجید کې د تفسیر لپاره هم دا پکار ده کما ایتونه چې ما لستو دا غینا امام ابن جریر صبری یو درې قاعده اصلي هغه قاعده زموږ د پاره ضروري دي هن نو بل کتاب هغه د کتاب اصل دی صداسری جا متشابهات کم کسان چې راغي په زړونو کې زیغ دی ناغي لګي پاره پسې چې متشابه دی دی نه د پاره تلاش د فتنې او ابتغاء تعویل او د پاره تلاش د تفسیر نه دی وما يعلم تعویله الا الله ابن جریر دې نه ثابتول دا وایي چې بعضه آیات داسې دي چې دا غي تعویل باندې د الله نه سوا بل څوک نه کوي نو دې تقسیم کوي قد تبین ببیان الله جل ذکره دا الله رب العزت بیانات نو موږ ته معلومه شو اوله دا خبره چې ان مما انزل الله من القران على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يوصل الى علمه الى علم تاويله الا ببيان الرسول په قران مجید کې داسې آیاتونه شته دي چې ترکه مې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي تبیین نه کړي انسان هغه ته نشي رسېږي تفسیر باندې به علاوه کویږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي تبیین وکړي دا جمله ده چې دې په وجه باندې منکرین حدیث ته دا کله راځي وي کله ورته یو څه کله ورسې دا راځي نه شي هیڅ نه دې تا ته بنیادی اصول خي چې دا سه آیات سره دغه پیغمبر ته چې لتوبه یې نه تب وضاحت کړي ذالک الكتاب لا ریب فیه دې کې د وضاحت ضرورت سره ولې څوک دی په دې باندې هر څوک کویږي د ذالک الكتاب لا ریب فیه الحمدلله رب العالمین چې عارضی ورزی په دې هغه کویږي دې کې هیڅ تکلیف نشته نو یو قسم موږ سره هغه شو چې پای باندې هر څوک کوي یو قسم هغه شو چې هغه سیوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل څوک تاسو نشي کولای یو قسم هغه دی چې هغه رسول الله هم تاسو نشي کولای اقامت د صلات کوي زکات ور کوي صلات څه ته وي زکات څه ته صلات او زکات کوم چې قران مجید څه ته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي وضاحت کړل چې صلات څه شی زکات څه شی بیا د صلات د پاره سو فرایض مخکنی شرایط او د هغې لپاره ارکان دا شته دي نشته زکات څه شی دی د زکات لپاره نصاب شته دي نشته څومره نصاب پکار دی چې پای کې زکات پکار دی د زکات شرح څه مقدار څه دا غي مصرف څه دا ټول سوزنا یو سره نه په لغت معلومول شي نه په ناسخ منسوخ معلومول شي نه په تفسیر معلومول شي دا ذمہ داری په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تبیین به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وجہ کم خلق چې حدیث نه تسلیموي نا خلق قرآن هم نه شیخ سید عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی چې کوم کتاب دی انکار حدیث سے انکار قرآن تک اب دې بنیاد باندې چې سره د حدیث نه انکار کوي نو گویا کې د قرآن نه انکار کوي هغه وجه دا ده چې یو سره حدیث نه تسلیموي نو دیوا منصد وي نو پرویز دا کړی دی چې سوسایټۍ کې د هغې د مشکلاتو د حل کولو لپاره یو ځای جمع کېدل د نظامي صلاح دی دا چا ویلي آیا چرته کې لغت دا معنی کړی ده زکات څه ته وایي زکات دې ته چې کوم محروم خلق دی نو سړی د هغې امداد کوي دا زکات نو بیا په زکات او صدقه کې فرق څه حج څه شی دی حج بسې مسلمانانو ته چې کوم به الاقوامي تکالیف دي مشکلات دي په خلق براجم کې په کال کې او ځای مکه مکرمه کې ته وایي حج او دا خلک چې راجم شي دا چون کې د زرګونو په مقدار کې لہذا د دې لپاره د سخوراک ضرورت دي هغه ته قرباني وایي اضحیه ورکړو دا دین ته کلام مزاق دی دا خو مزاق دی دکا غسیر دی ما چې خبره و دا دعوه نه و محض دا مدلل خبر دا چې د خلکو مجرین تخته په دې وجاړه نکړي دا خپل کې دا شروع دي نه کړ چې د قران مجید تفسیر به معتبر هغه کوم چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او نه دي خبره چې دا موږ تسلیم کړل روزه حج زکات دا ټول هغه اسلام هغه باعث زونه سره برګ و بار ته نقصان رسي خو باعث زونه سره دا چولې دا بنیادونو ته نقصان رسي دا کوم انکار حدیث فتنه چې دا دا د اسلام بنیادونه خوري په دې کې زموږ صاحبان امرال عمر عائشه کې اختلاف پیدا کړل خامخ سحر کې اختلاف پیدا کړل او بخاری ته اختلاف نکړي لکه ساري خلې دا ورا بخاری ته ګنځلې کې شرمېږي نه هغه بعض خلک دا سی ګا چې آتا ہے ان کو بخار بخاری نہیں آتا بخار ورته راځي خو بخاری نه څه ورته دا خلک غریبان په کې نه خدي پیغله نکلي دا سویا زموږ یو دوست لګیا نو ما یې تانه یو تاسو کوم قران مجید دی ویل نه راځي دا ته چې سید عائشہ عمر کې اختلاف ساده دی دې بنیاد پس شي په عقل باندې کنه څه نقلی دی چې عقل نه په معتزله کې ودا کې څه فرق ان هر ځای کې د عقل به محابه استعمال او د معتزله وګړه ما ادعا خو دې نشته د قران مجید د فهم نشته نه قران مجید کې لګیلی دا چې بای زنانه داسي چې کله هغه له طلاق ورکړي شي او لم يحد داغي حیز نه راغله حیز د جان راځي صغیره صغیره سره نکاح حرام ده ستا په نيز باندې او سید عائشه سره په دې نکاح غلط ده او دا قران نه الله نه خبرېږي دوه قسم زنانه دي راغي حیز نه راځي صحیح خبره قرآن د صغیرې د نکاح د جواز حکم معلوم دی دا تخ ساغل بګی دا راوته چې تخ پر غره نه داخله خو اصلي سره دی جواب نه وکړ به اول سوال یو کنه ما دې پابند نه بل څه مثال ته خو نشه راس چې ګره صغیرې نکاح شي نو ما د ام کلثوم دا په خپل کتاب کې وسوي خبره دا نه ده خبره دا نه ده چې دنیا دي ته چې ارزه کې د خپل عقل به محابه استعمال درست نه شریعت کې عقل خلق چلی حدود کې نه تبار کې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وجه حضر یو قسم آیتونه هغه شو چې دا غي وضاحت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم هر څه له علماء په دې د موږ د خلکو تحقیق نه دی په غیر تحقیقي سوزونو کې د مشرانو خبرې ومني او دا غیر وجه نه د ابن قیم یو شعر د معنا شعر ملیر دی هغه دا وی چې کله کله خلک بتاتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې قول فلانی پیش کړي دا څنګه اب فلان غلط شعر ہے میرا مطلب وہ نہیں کہ رسول اللہ کے مقابلے کی تشریح تحلیل اور تحریم جائز اور ناجائز کا اشتہادی امور نہیں اشتہادی امور تعلق نہ عقائد و سرئی نہ عبادات و سرئی معاملات و سرئی حلال حرام ویل او بیا کم چې دی لیکي حلال حرام هغه وروسته لیکي بیا دویم څه وایي وان منهم ما لا يعلم تاويله الا الله الواحد القهار یعنی یو هغه چې داغه تفسیر بتاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عبادت دي هغه تحلیل تحریم دي دا الله د رضا او د نارضا مسائل دي دا بتاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد داسي چې داغه په تعویل صرف الله کوي بل څوک نه کوي په دې کې حروف مقطعات داخل دي زمون خلک چې ها وها غلطه کې انخد دي دا متشابهات او زمون یو ملګری دی هغه هو هغه نه کوي بار کې ما هغه د پاره یو ځای مونږ دي چې کوم نه راغلی په ډبره متقدمینو بلا خبره چا غوړي هغه وی قران مجید چې کوم ځای کې حروف مقطعات وای کوم آیتونه دي نو اکثر او بیشتر پای پسې د کتاب تذکرې دا خلک فعال ته نه وایي په دې کتاب نه دی کنه المقدمات الاساسیه فی علوم القرآن یو دسته کتاب په کې ډېر علمي خبرې دي دا اکثره به اکثر خبرې خلک دا نه دي المقدمات الاساسیه فی علوم القرآن یو دسته کتاب ډېر د کار کتاب دی بنیادی کتاب دا خبره هغه لیکل ده لکه کوم ځای کې چې حروف مقطعات کلی کلی شي نه غي پسې اکثر وبشتر لکه نون والقلم صاد والقران ذکر قاف والقران المجيد الف لام میم ذالک الكتاب دا الكتاب ذکر دا دلیل د دې خبرې ده چې قران مجید هم د لارې مقطعات نه لیکل شوی نه ټول لیکل زه اصل مصدر تطلوار دا لیکل چا ده دا په متقدمین کې خامخا چا لیکل په زموږ نه یا پټ دی یا دې موږ نه پټ ساتل دی تاسو په دې کې دا خپل تاسو په تان کې څه نه نه انتهایی خبره ده دا خبرې نه دی کول پکا زموږ خبرې دا مطلب دی چې دا تعویلات پرې کې مکه بس دا مقطعات چې کوم دی دا متشابهات دي د دې علم چې کوم دی کوم چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه قول لې چې دا د قران مجید راز دا نسبت وګه د دې خبرو رسول الله رب العزت بیا دې دې کړه دا خبره کې دې عجیب خبره په بدل شي وذالک ما فی من خبر عن اجال حادثه واوقات ناتیه بعض آیتونه داسي چې کې اجال وی راتلونکي وختري مثلا قیامت ده د قیامت علم دا له متشابهات نه دی لکه د قیامت علم رسول الله ته هم نشته یعنی علم د قیامت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نشته دی بهشک چې هغه د هغه هغه اشراط خودلې دي لیکن ایگزیکٹ ټایم د هغه نه معلوم نو لہذا د دې علم چې کوم دی دا متشابهات نه چاته پته نشته او بیا بل لیکي چې وان منه ما يعلم ما يعلم تاويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القران دریم قسم هغه دی چې پاره باندې هر هغه سره پوریږي چې هغه عربي غلط لکه قران مجید تا ته وایي چې راقی لهم لا تفسدوا في الارض قال انما نحن مسلمون مطلب فساد اصلاح نه دی دا تفسیر باندې مختلف فساد باندې ته اصلاح خلک پیژني درې وجوه شو بنیادی طور یو هغه د قران مجید فهم دی پوهه ده تفسیر دی بیان دی چې په هغه باندې هر عربي دان کوي یو هغه دی چې په هغه باندې د الله نه سوا بل هیڅ څوک نه کوي یو هغه دی چې هغه د رسول الله بیان ته مختاج درې راشي د سلورم دی لاوي چې یو سلورم قسم هغه دی الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس وقتی ما اسناد بیان کړه اسناد ضعیف دی لیکن قول خره د علم په تور موږ بیانو چې من ان احدا لا يعذر بجهالته سلورم قسم هغه دی چې هیڅوک دا د علم نه داغه جهالت نه معذور شي ان هر چلا داغه علم راتل پکار معنا غیر الابان عن وجوه مطالب تعبیر یعنی چې داغه د تعویل او د مطالب او حاجت نه مثلا یو سره تاسو الحمدلله رب العالمین ستا په خیال دی جهل جائز دی رحمت معنی څه ده یعنی بعض راځي چې هغه هر مسلمان لا دا غیر پیژنګلو لازم ده کوي دا چې دا چې موږ مسلمان دي دا راغلي دا چې موږ رحم منم نه دې کې هو سو اسنادی لحاظ سره سم مسله شته لیکن هیڅ یو مسلمان لا د دینا جهل جائز نه دی یو څنګه تاسو یې مونږ څه دوی ادا ته ویلې چې مونږ څه دوی جهل جائز نه دی طهارت څه دوی پاکیزګي څه دوی لامل څه دوی فرض غسل څه دوی دا بعض علوم د قران مجید داسري بعض آیتونه چې پای کې جهل بالکل جائز نه دا سلور قسمنا مونږ ابن جریر طبری خو